عطف چا ته ویل کیږي تابع دویم قسم د توابع نه لکه عطف عطف هر هغه تابع ته ویل کیږي چې د مقصود بالنسبت سره د خپل مطلب لکه څنګه چې مطبوع مقصود په نسبت دا رنګ تابع هم مقصود په نسبت لکم چې نسبت چې مطبوع ته سوی دی دا غي نسبت تابع تم سوی دی لکه څنګه چې مطبوع مقصود دا رنګ تابع هم مقصود لیکن دا خبره ده چې دغه ده تابع او مقصود واړه مقصود دي نسبت خدا دې دا اته په یو د ګروپ عشره او هغه کوم یو دی واو دې فاده مدا حتا دا او دې هم دې امات لاکن لا او بل دا له شروع کې عشره مثال په تور باندې لکه تو جاء زید وعمر قام زید او عمرو چې دا قام فعل او دا زید فاعل عمرو د دې لپاره نو تابع او مطلوب ډول بیا دا عمرو چې عاطفه د سره او د مطلق جن لپاره او ثم د تراقی لپاره د فاعل تاقی معطوف وصل لپاره حتی د ثم پر شان انما جاز جائز دا ترتیب چې الک خدا و چې هغه کوم معمولین او عاملین مختلفان باندې جائز دی او که جائز نو مسلک دی لکه یو مسلک چې چې مطلقاً وایي جاله په ځام د کې سم د کپې دی افا هر ته جاء زید زید جاء جاء زید ان ان زید ام تاسو نو په تکرار د لفظ سره حاصل او دا په تاکید د دې چې په کلها دا هم په یوه کې جاری کیږي هم په فعل کې جاری کیږي او هم په حرف او په اختلاف د دې سره د سره تقول او تقوا واحد مذکر کې نفسه واحد مؤنث کې وای نفسها او تسنیم مذکر او مؤنث کې وای انفسهما جمع مذکر کې وای انفسهم او په جمع مؤنث کې وای انفسهن او ثاني کې کلاو کې تعالی تعالی مصنع د پاره دي مذکر کې وای جان رجلان کلاهما مؤنث کې جاء المرأتان کلاهما والباقي كله اجمعوا ذات مصنع على ولا زید واحد لپاره د کوم لپاره اختلاف په زمين کې راځي د قصيغه کې او کلو کې قاعده دا ده چې زمين کې اختلاف راځي سره اختلاف د خلقه او مؤنث وکیل لها وایي او وکلهم او كلهن وایي او اختلاف په صيغه کې د دې په فواصل کې مفرد مذکر لپاره اجمع راځي